وانما قدم والقياس يقتضي الترقي من الادنى الى الاعلى غرض د علامه موصوف ته دی عبارت نه د فد سوال نه سوال دار چې بسم الله الرحمن الرحیم کې دا رحمان مقدم کړ شو پر رحیم باندې او قیاس ته دې تقاضا کوي چې دا رحیم مقدم شي پر رحمان باندې ځکه چې ترقی د اعلا نه ادنا ته نه ترقی د ادنا نه اعلا ته او وجدار چې ترقی د ادنا نه اعلا ته شي دا مفید د فائدې دې کې فائدې او کومه طریقه چې دا ترقی د اعلا نه ادنا ته شي نو هغه اعلا اسم مشتمل پچا باندې وی په ادنا باندې نو دې کې څه فائدې نه دې کې څه فائدہ نو دې راځي جواب شي حاصل د جواب ادارې چې دا د دیو جن دا کار وشو د ترقی د ادنانا دلته ترقی د ادنانا اعلی طرف ته ونشوا بلکې د اعلانا خدا هغه وخت کې صحیح نه چې د اعلی مشتمل په ادنا وي اعلی مشتمل اعلی مشتمل په ادنا نو بیا خیر دی ترقی د اعلی نم چاته کیږي دلته داسې مسله ده ځکه چې رحمان په اعتبار د کم سره راواخلي نو بیا دنیا ته شامل نه او رحیم کم حواله سره اخرت او اخرت رستوي د چانه د دنیا نه دنیا مخکې د چانه د اخرت نه اخرت رستوي د چانه د دنیا نه نو کم شی چې طبعا مقدمه په کاردار چې منګه هغه لفظ مقدم کو چې هغه دلالت کوي په هغه تقدم طبيعي د کم شي پکاردار چې موږ وضعن او ذکرن هم هغه لفظ مقدم کو چې کم دالی د کم شي په تقدم طبيعي وګدار کړه کم شي چې طبعا مقدمو نو پکاردار چې موږ یې ذکرن هم څه شي کو مقدم نو رحمان دنیا ته او رحیمه اخرت ته شامل نو موږ هغه لفظ چې په تقدم تبعید کې مشت مقدم تبعید کې مشت دلالت کوي او مقدم کو نو رحمان به مقدم کو پچا باندې پر دا مقدم شو قیاس کو ترقی ده ادنانا چاته و اعلی تا د وجر تقدم د رحمت ته چانه د دنیا ولی انه سره دویم دلیل اے مولانا دویم دلیل حاصل دار یو الله دی خو په ذاتی دی او یو رحمان دی نو دا رحمان ګرځیدلې ده په شان ته د عالم عین عالم نه دی په شان ته د چاره عین عالم خو ځکه نه دی چې ذات مخصوصه د ټارګټ نه دی معنا حواله سره په شان ته د عالم دی په دې لکه څنګه چې الله موصوف واقع کیږي هر ځای نو دا رحمان هم څه واقع کیږي موصوف نو دې په شان ته د چاره د عالم نو دې چې کله عالم شونه دې بروستوي کې دې به مخ نو ځکه رحمان مقدم شو په چا باندې پر رحیم ولی انه بل دې سوار ګرځیدل او کله عالم په شان ته د عالم د دې حیثیت نه چې انه لا یوسف به غیر د الله نه سوا په د باندې د بل چا توصیف نشي کېدل نو دې په منزله د چاره د د عالم په شان ته وګرځي نو دې اوس په مرتبه موصوف کې ذکر کیږي دې په شان ته د عالم دی د دې حیثیت نه چې د الله نه سوا بل چا ته الرحمن نه ویل کی او د الله نه سوا بل کس ته رحیم ویل کیږي کنه حریصنا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم لئن معنا غرض د علامه موصوف د دې عبارت نه داري چې ولی بس د الله نه سوا د بل چا توصیف په دې روانه دی ولی نو دې درې ولی د پاره جواب کوي لئن معنا ځکه معنا د رحیم رحیم څه ته وایي هغه منعم حقیقی ته وایي هغه منعم حقيقي ته وایي چې د مبالغه کړي پر رحمت کې اخر ته رسیدلې پر رحمت کې او د څه قسم ذات د الله نه سیوا بل څوک نشي کېدلی د الله نه سیوا مولوی صاحب ماته وره د رحمان معنا دار چې د رسید رسیدلې پر رحمت کې اخیری حد تا اخیری حد ده او دسې قسم کس د الله نه سوا بل کس ولی د الله تعالی نه چې کم خلق غیر دي د الله تعالی نه چې کم خلق سری نو هغه ټول خلق هغه د الله د لطف غوښتنه کوي د الله تعالی د چا د مهرباني او داغي مقصد یا جلب منفعتی یا دفع د مضرت جلب صحیح یا دفع چای هغه چې چاله سور کړ کوي نو مطلب دا دی چې الله موږ له ثواب راکړي یای مقصد دای چې زمون خلق او ثناو کې ما ته خلق وای چې دا ډېر خساره دی آیا دفع د مضرت مطلب دا دی چې هغه د منحوستیا دا دغه نوم را نه لري شي یا زه یو کلی کې خان یم نو چاله ځکه ورکړه کوم چې خلک به وایي چې خان نواب ته ګوره اعترافو کې او د اوسیدونکو خلکو ته وګوره هغه غریبان دي او د خان جي ته ګوره د مالدار دی نو په کار دار چې د خان جي چې اوسېدې کله سخی ځوان وي نو دی له هم سوار کړه کړه وای کنه یا که نور ته نشي مړ را خپل زړی سودي زړی سکی ځکه ګوره ما مثلا او دا سړی غریبي زما پیزلو سودی او لس روپۍ ورکم شل روپۍ ورکم دې کې زما فایده ده دې کې زما څه شي ده فایده ده دې کې د فایده نه دې کې زما فایده را پکې چې خپل د زړه سوزش مې ختم کو نو د الله نه سیوا دا ټول خلق یا رجل به منفعت ته پاره یو کار کوي یا د دفع د مزرت ته پاره کوي ما سیوا د الله نه چې هغه دا ټول کارونه په غیر د جلب منفعت د دفع مزرت نه کوي نو الله منعم حقيقي صرف یو الله دی چې یو الله دی نو دا رحمان داسې شو لکه په شان ته د عالم په شان ته د چا د الله نه سوا بل څوک نشي ځکه معنا د دغه منعم حقيقي ده چې بالغ تر رحمت اخر حد تا وذالک او دانه صادقی کی بغیر د الله نه لئن من عداه ذک ما عدا د الله فهو مستعیذ بلطفه هغه طلب د عوض کې د مهرباني د الله و او انعامه او د انعام د یرید به دی اراده کوي په دې سره جزیلو و انعامه یا ځان لا عبارت کنم صحیح دی عوض طلب د عوض کې په لطف ده ده ما سوا د هغه مستعیز دی طلب د چا کوي د عوض بلطفه په لطف خپل سره د څه وایزا طلب د عوض کوي بلطفه په لطف خپل دې چې مهرباني کوي چا سره نو دا مطلب سی مال بسرای طلب در کوم چې بیا ډیر راکی او په او مستعیز دی په خپل انعام سره په لطف سره او په انعام سره یرید به د اراده کوي په دې سره جزیل ثواب چې الله اعمال لوی ثواب راکړي او یا جمیل ثنا زما به خلق صفاتونه وکړي او کدا ځان لا بس ټیک شو اراده کوي په دې سره څه شي لأن ما عداه ما سوا د الله نه هغه مستعیزي طلب د عوض کوي بلطفه په لطف خپل د چې چا سره څه کوي نو د مقصد څه عوض غواړي او انعام د د کزال لا عبارت شنو د سی بشي و انعام هو انعام د د اراده کوي د په دې سره جزیل ثواب یعنی جلب منفعت منفعت تو یا جمیل سنا چې زما خلق او یا د موزیحی یعنی زائل کون کې دارقت د جنسیت دارقت د چا د جنسیت تا یو کس زه یو قسم هم جنسیو زما پتا باندې زړه خوږیږي د غزړه خوږیدل څه کومه ختمو تاسو پوه شئ ایا حب مال عن القلب د زړه تا سره خېګړه زکه کوم چې زم زما د زړه نه د مال محبت پیش شي خارج شنو دا ټول خبره د دې رجع چاته کیږي د دې ټول خبرو د دې رجع د انسان ته په خپل کې ثم انه کل واسطه فی ذلک غرض علامه ترقی رضا ما قبل اے ما قبل نه ترقی وې دا ته چې کومې خېګړې د چا سره کوي کنه دا د سره تکای نه دا الله کوي دا د سره تکای نه دا څوک دی زه تاسو سره خېګړه کوم هلال مولانا تاسو سره څه کوم خېګړه نو چې تاسو سره خېګړه کوم ک پلاسي ک پار شي سره پیسو سره پیسې مال لا راټلې په زړه کې مرا الله واچول او ارث الله وکړو ما کار ذات یو واسطه چا دې شو ذات سیما نو په حقیقت کې څوک رحم کوونکی دی ثم بیا دا انسان خو په شان تر واسطي دی په ذالک په دین عام کې ځکه ذات ته نعمو او وجود د نعمتونو او قدرت علی ایثارها پر سوالو د دې او هغه دایې چې باعث علیه په دې چې ورکړه وکا او هغه قدرت من الانتفاع د انتفاع نه بها په دې باندې چې هغه قدرت من الانتقام سو کور کوي الله او قوتونه هغه چې حاصلېږي په دې سره انتفاع الی الی غیر ذلک من خلقه دا خود خلق به الله نه دی لا یقدر علیه احد قادریږي نه په دې باندې یو کس ما سیوا د الله نه ما سیوا د جانه د الله نه ماتوا به بل څوک قادرېږي تا سره زه کم ښېګړه کوم زما په ځکه م الله واچو هغه شی م الله پیدا کړل او الله ما ته طاقت هم راکړ چې دی تعالی درکم اکم چیزونه چې پیدا او چتیږي د هغې قدرت هم چا پیدا کړل الله نو دا ټول قسم کارونه الله کړل د عابد په منځ کې یو څه شی دا واسطه سفیریه ده دا واسطه ده دې عبارت کې او ټکی ویل شو لئن ذات النعم ووجودها لأن ذات النعم و وجودها ذات نعم وجود د نعم دې کې اشاره او کړو خبره ته جعل په دوه قسمه یو بسیط ته یو معلق ته تر چچ سلم ویلې او بيتي نو جعل بسیط دې ته وای چې اول نه مجعول شي ذات ته شي او جعل مؤلف دې ته وای چې اول مجعول په جعل سره اتصاف الماهیت بالوجود شي وجود نه ذات نه اتصاف الماهیت بالوجود اتصاف الماهیت بلا نو دری وجودی حق دی اول کې اشاره وکړه هغه چاته چې څوک جعل بسيط حقي کم جعل اشراقان وجعل بسيط حقي نو ذات ته د نعم الله پیدا کړل او وجودها ټکی کې اشاره وکړه چاته مشاین او تاری وینا اول مجعول په جعل سره اتصاف اثر د ذات تجعل هغه اتصاف الماهیت بلا وجود دی اول مجعول په جعل سره څوک دی اتصاف نو بیا اتصاف پر دوه چیزونو په منځ کې کنه نو هغه بیا مرکب وي نو ځکه چې جعل ته څه وایي مرکب او لأن الرحمن غرض د علامه موصوف ته د عبارت نه هغه دویم جواب دی چې دا اول رحمان او رستو رحیم ولې ذکر شو نو مولانا دی وی دا ذکر شو تسمیما دا ذکر شو څه شي تسمیما تطمیم دي ته وی اولی او عبارت وای دا غین استفات شي نو دا غین رست بیا ته هغه نور ذکر کې دي ته څه ویل کېږي نو چې رحمان ته وګوري به اعتبار الکیف نو هغه چاته وای غټو غټو نعمتونو ته نو غټ غټ نعمتونه خو شو ولا غواړه پاتې شو نو هغه واړو ته پچا کی اشاره وشو نو تتمیم مخ کی کروستو یروستو نو ذکر رحیم رستو شو رحمان مخ او بل دا چې رحمان هغه چې دلالت وکړ په غټو غټو نعمتونو په اصولو نو بیا ذکر کوس رحیم چې شامل شي هغه د چې کوم خارجي من عددنا نو فیکون شی په شان تر استتمه او د ردیفه له د چا د پاره د رحمان د پاره او للمحافظه علی رؤوس الایا یا د وجه محافظت نه پر رؤوس الایا مولانا دا په مسلک دا راځي چې بسم الله ته جز وې د فاتحه نو دا وې د وجه د دینه چې فواصل یو شان راشي ذکر دا خبره د مقام کې فواصل په دوه قسمه دي یو متقاربه دي یو متماثله دي یو څه متماثله دي ته چې اخیرنی دواړه ټکي یو راځي و توري و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور چې اخیری دواړه ټکي یو شان ټیک شو دي او متقاربه دي ته وای کنه چې دا ما قبل اخر یو رنګي ما قبل او آخر کې مخرج کې مناسبت دی مخرج کې صحیح نو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ګوره یی ټول کې راغل کنه او دا آخر کې قرب مخرجی دی ځکه میم دی نون دی میم دی څه شي نو دې د سوي ولد ضالین پورې ټول داسي خدا په مسلک دا غچا شي چې بسم الله ته سوای ولی دمه دا چې دا نقطه و بیا په فاتحه کې شي ګوره نورو ته بیا نشته کنه بسم الله الرحمن الرحیم والطور هغه کې ځم نه جاری کیږي صرف بسم الله کې بداو شي او بل دا چر د وجنه محافظت نه پر رؤوس د آیا دې ته د فواصل ته رؤوس وې ځکه رؤوس جمع در استر استر ته وې شی په غیر د سر نم نه تمامي او شی په غیر د فاصله او د آیات په غیر د فاصله نم نه تمامي والاظهر انه غیر مذکور مولانا ذکر لا خبره د مقام کې چې پر رحمان کې اختلاف ته چې دا منصرف دی او که غیر منصرف دا منصرف دی اول دا خبره یاد کې چې الف نون مزیدتین چې په اسم کې راشي په شرط هل عالمیه او کالف نون مزیدتین په صفت کې راشي نو دي کې دوه راځي سو کوئی انتفاع د فعلانه ده انتفاع چانه او سو کوئی وجود فعلاره وجود د چاره د فعلا سو کوئی انتفاع د فعلانه ده او سو کوئی وجود د فعلاره د دې دواړو خلکو مقصد داره د دې دواړو خلکو چې تیبه پکې نه راځي څوک یو انتفاع د فعلانه دی یعنی مؤنث ته په وزن د چار سره نه راځي د فعلانه سره نه راځي او مطلب تیبه پکې نه څوک چې وای مؤنث دی مولا سره راځي نو هغه دا وایي چې څه نه پکې څه پکې دواړه مقصد دا حرف تا پکې نه وجه دا چې د الف نون مد چې وجه دا چې د دې مناسبت پیدا شي د الف ممدوده سره د چا سره نو الف ممدوده چې راشي نو خو بیا غیر انصراف سبب یو سبب قائم مقام د دوه هی کنه نو دا غیر د مناسبت ته وجه نه څوک انتفاع د فعلانی وای څوک وجود د چا وای ټیک شو اوس چې دا خبره شوه نو رحمان رحمان د دې مؤنث خو فلانی سره راتلی شي د رحمان ټکي مؤنث راتلی شي نو چې څوک انتر انتفاع د فعلانی وای نو دې کې انتفاع د چا شته کنه نو بیا ته څه ویل پکار غیر منصرف کنه شرط کې موجود شو کنه اسو کې وجود د فعلا وای ها نو فعلا سره هم مؤنث نه دی راغل کنه نو چې نه دی راغل نو داغه پنځ خو شرط پکې نشو نو چې نشو نو څه پکار دی دښو د راځي او فیصله کوي وې دا رحمان د دې وجنه چې الله سره اختصاص لري د مؤنث نشي راتللی نن دفاع د فعلانه امراله او وجود د فعلام نشی راتله وجود د چام نشی راتله ځکه چې الله طرف ته دا کنه کار لیکن موږ ته غیر منصرف وایو الحاقا لما هو الغالب فی بابه په دې باب کې چې کم غالب خبره ده غالب په دې باب کې دار چې دسه قسم وزنونه ټول غیر منصرفي ټول صحیح چې غیر منصرفي دا من په هغه باندې چې شکه عمل کو دي ته موږ ته وایو اظهار دار دا غیر منصرف ته اگر که منع د اختصاص ته ده په الله پورې چې د ځل لپاره مؤنث شي علا فولا پچا باندې نو چې فولا باندې ها مؤنث راتلی شي نو چې نشي راتلی نو دا ته څه ویل پکار دي ولی بیا هم څه شي ا مؤنث په وزن د چام نشي راتلی او الحاقا له بما هو الغالب د وجر الحاق ناغه چې غالب دي فی بابه په دې باب کې چې هغه فعلان دی چې هغه څه شی دی وانما دا مولانا په دې باندې پوه شو نو منصرف دی که غیر منصرف دی غیر مذکور وانما خص التسمیه د پر سوال نه هغه سوال دار چې بسم الله کې د دې نمونه ولې ذکر شو الله الرحمن او رحیم نو دی وای وای اصل کې دا ځکه چې پته ولګي چې دا ځکه دا چې دا پته ولګي چې مستحق دا چې ته چې مدد غواړي کنه دا چا څه غواړي نو دا هغه چا نه بغواړي چې پای کې څه شي هغه مستحق د عبادت چې مستحق نه چای او بل ادا چې نعمتونه ورکړي خلکو ته بل دا چې څور کوي عاجل او عاجل دواړه نو مفسر لري الله خیر کثیر ور کی اشاره دی ته وکړه چې بسم الله کې د بعد استعانت ته دا باندې چاره زمې دې خبرې ته اشاره وکړه چې ته حکم لګای په مشتقی نو مبدا به علت ته اشتقاقي مبدا به څه نمن حکم لګاو چې مدد بغواړو د الله او د رحمان او د رحیم نه نو ولی د الله نه ولی هغه مبدا چې شي رزق دې مستحق ته عبادت او دې ځکه چې رحم کوونکی دی نو دا رحم عاجلا و عاجلا او استحقاق العبادت دا علت شو د استعانت دا علت شو چا چې دا الله نه بس غواړي چې پته ولګي چې عارف دا چې مستحق د دې چې مدد وکړي مدد کنه غوښتل شي په مجامع او امور کې هغه معبود حقيقي دی هغه چې هغه مولي ورکون کې د نعمت له ټولو د عاجل او د عاجل دواړه د جلیل او د حقیر دواړه نو فیتوجه دی او متوجه شي بشراشره بتمامه الی الی جناب دا بیا ټکی غلط دی هغه جناب قدس ته د الله طرف نه او د به تمسکو کې په حبل د توفیق پر اثر توفیق او د مشغول کې خپل د روح به ذکره په ذکر د الله او په استمداد به عن غیره د غیر نه د غیر نه بواږي واړي او کم طرف ته به واړي الله ته به واړي